کتاب الاحکام دا د احکام نه دا د امارت او د قضا کیسې دا ځنه مراد دي او دا فیصلې څه دي که نه دا ځنه مراد دي که نه د دغه بیان کو دی ته که نه باب قول الله تعالی اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم یعنی کسامن د خدای او کسامن د رسول او اول الامر منکم واجب شتنون دی واک په تو سه شي چې د کیم دی د واک چې شتنون کنه دا غځې کیم نه کنه اولو الامر دا د واک چې شتنون چې د واک لري او اختیار لري دا بل شیون نه کزیون دا ولیون کنه دا ځنه مراد دی اچھا جی په دې سره کزیون چې کیم دی کنه دا په دې اولو الامر شي کنه وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله كم سري كده مو خبر ومن لا ده خدای خبر ومن لا ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني چا چې د مو خبر ومن لا ده مو اطاعت وکړو ومن عصى أميري فقد عصاني چا چې د مامیر نه فرمانی وکړه هغه د مو نه فرمانی وکړه کنه او بي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته د هر یو نه پښتنه کله چې په بری د رعیت ته دش فل امام الذي على الناس هغه امام چې په عام خلک باندې وراع هغه شپند چې کیم نه کنه د عام خلک چې کیم نه په بری شي عمره دا کنوی ده قریش نه دا مطلب دا ده چه سدانا چه نیره نویر دریمی نه نیره نوار دریمی خو خاصلی حکم دا ده چه دا ده قریشی وی آن کسی کس مثلا پا دیر بنده عمل نکو چه کم ده کنا شاخو بشی خبره دو کنا خاصلی چه کم ده کنا ده مرد پر اهل و مستحق تی دی دا سیک تی دا قریش تی کنا شام او که مثلا په زیر باندې سیک نیول غنه او په تغلب په باندې روشي چې کیم نه کنه خو به شي خبره د قانون سبب د حکومتي نه چې کیم دي کنه خو اصلي لکه مثلا او مسلمان د حکم دا ده چې عمره چې دي دا ویره قریش نه کنه خالق ګون وابي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري قال حد كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث انه بلغ معاويه رضي الله تعالى عنه او حال دادا چه دای چه کم دا کنه دی وی پنر دکی دی معاویه سه پیغه وفد دی قریش سه قریش نه یو فد رغلا و پیغه وفد سه چه کم دا محمد ابن جبیر و ایدن را ملگری داوی و سرا کنه أن عبد الله بن عمر يحدث أنه سيكون ملك من قحطان شان ده چوی وی چه کم ده کنه یو بادشاہ ده قحطان قبیله کنه قحطان دا بهر حال چې کیم ده که نه دا د یمن خلق څه ده که نه شاید هغې چې کیم ده که نه نیکه و که نه د پلور نیکه و چې کیم ده که نه یمن خلق په دې سره مشهور و چې کیم ده که نه ابولیمن وې ته ویل شي د قحطان ته انه سيكون مالك من قحطان مالك من قحطان دا معنی چې د یمن نه بادشاہ وی کنه او قریشی وی نه وی فغضب بیا غصه معاویه سره فقام چک شو فاسنا علی الله ثنا ولا خدای باندې بما هو اهله ثم قال اما بعد وانه بلغني مترسل دا خبره چې ان رجالا منكم يحدثون احاديث استخارك د توسه بیانوي دا څه خبره ليس في كتاب الله چانوی د خدای په کتاب شه ولا تو اثر عن رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کول شي د رسول مبارک نه زونه نه خبره کو غنا واولائک جهالکم مدادی چې کیم نه غنا غنا په خلق دې تو سه فیاکم الامانی التي تدل اهلها زمينه بلکې تو سه دې اغه امانینا دی اغه خواهشات نه چا گمرا کوي اهل خپل کنه خواهشات کنه دا دا دي چې کیم ده کنه چې دغه خپل بچون سره مقرره وي او د قریش نه نوی چې کیم ده کنه بچون فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش إن أمر ده خلافت سلقنا داوی چه کم لگنا بقریش لا یعادیهم احدن دشمنی نو کوئی دی سره په خلافت من ایت کیا الا کبه الله علی وجهی مگر پر مخه ورو درې دل د خدای پاک چې نه په یې شپ مخه خپل بند ما اقام الدین تر څه پر چې دی کای موی دین دا ټکا سره سره کنه خلافت په دې شی او تر څه پر چې دی یا په دین مده ویلور وی کنه شه تابعه نعيب عن ابن مبارك عن معمر عن زهري عن محمد بن جبير وابي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت ابي يقول قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اسلام چل ور دی وی دا تر څه بل چې پته وی دینه دعا کا سمې دا دا مبالغات کنه چل ور دی وی دا کنه سا بیا وی چې کیم دا کنه خلافت دا وی چې کیم دا دی وی تر څه بل چې دی په دین باندې قائم وی کنه باب اجر من قضا بالحکمت ثواب دی غی چې سک په اصلاح کو په علم باندې کنه حکمت نه علم مراد ده کنه چې علم مطابق دای چې کینه کنه په اصلاح او که علم مطابق ده په اصلاح نو کو دا بیا بالا خبره ده دا مسمومه خبره ده نه کسه لقوله دی وجه دی کول الله فکلوی نه چې من لم يحكم بما انزل الله فاولائک هم الفاسقون نه نه دا بیا خدای په فسق کړی دی چې په حکمت باندې سک وایي سلام وابي قال حدثني شهاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن حميد بن اسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنين لا حسد نشت زوردل مگر پدې دوه شې شي کنه حسد نه د غبطا مراد ده کنه غبطا دې ته چې جبل ته نو خدای په نعمت کړی ته دې چې آی هاي چې مو بندا خدای په داس نعمت وکړه لکه په دې چې کړه لکه حسد دې ته چې چه تمنا ده زوال ده نعمت که ده خیر نکنه چه ده غنه ده نعمت زهر شو کنه موتا ملاو شو هنشو ملاو خو چه دنا زهر شو کنه ده حسد ده دانا درو او غفتا ده ده ولشی چه سرائی چه کم ده تمنا ده حصول ده نعمت که ده زوال نا ده حصول ده نعمت تا کذا که چه ده تالا که سرنگ نعمت ملاو ده آئی های چه دست موتا ملاو شو کنه دا بیا رو ده پشتول شهر شو محمود ده په هر شي شنه زدن محموده غبطه په دې دې شي شي کنا یو یو سری دا خدای پاک مول ورکړی او دا لا کوي کنا شاش په اورې دا لا کوي کنا دې سری ته کوو دا به یا کنا دا محمود خطا ده کنا شا او یو یو سری دا خدای پاک علم ورکړي په دې علم نه دای په سلیا کو په دې علم نه بل کتا ور وشي کنا بیا دې سری ته کوو دا ورې دا محمود خطا ده محمود دا ورې دلی دې نه مسوا نه راځي چې دا ورې دا دا ورې دلا ګر کنا و دی خدا محمود نه دی کنا شا او بل چې کیم نه کنه سړای دا کیم یو دا دا هغه سړای دا عطاه الله حکمت چې ورکوي خدای پاک د علم په هو یقضي بها او يعلمها دا لا خپل فیصله کو په دغه حکمت سره په دغه علم سره ونه خلق دا وروشي باب السمع وطاعت للامام اروذلو من الامام معلوم ده کن معصیت هم دسته بره چه نوی چه کم ده طاعت نشایا معصیت چه نوی کنا معنی و خبره و دسته بره چه ده من المعصیت نوی او دا سه دی وړی کی کپری ولای کار نه راسه زبیبتون ته چې کسار ده د مویز ده کنه مویز غونه وړی کس کا کپرای او دران نه تک تیر وی د نسب نه غوی خند نه وی حبشی وی کنه او بیا چې دا په تزبن عامل مقرر شي یا امیر در باندې مقرر شي یا دی خبره ورو ایستاو منه یوا کنه شه وابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن الجاد عن ابي رجاء عن ابن عثمان رضي الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرويه تیرا سوی نقل کوي دا حدیث رسول مبارک نه قال دوی چې رسول مبارک فرمایلی من را من اميري شيئا فكره او کین سره چې ولې درته امیر نه یو شی یا بادو غړلو دی غشي لاره کنه خان یې نکړو ور د امیر نه دی یو چار ولې دلا خو خان یې نکړو دی ولی از دردای د صبر کو خلاف تنه کو دی امیره بیا دا امیر څه ده کنه دا غصه شو په دې باندې کنه شا چیرې وی خبره نه یې منلې د امیر بیا په غصه شو په دې حال کې باندې وقال ویل علیس قد امر نبی صلی الله علیه وسلم تو تیون یا نه دا رسول مرا کمر تو سکا چې تو سره موه تعاف کی دا ته ویل نه قال دیو ته چې بلا ویل قال دوی ته ویل چې عزم تو علیکما ز کرا پکلا کا تو صدا خبره کنه شا ثم دخلتم فيها بیا ټوپینا وکی په دې ير شکنا یعنی ور داخل شه دې ير تدار نه وړ فجمعوا حطبا بیا ير چې په غریبونه لرګي فاو کدو بیا بالی کړو ير او ایسه دنا چې باړې ورته کوي کنه ها فلما هم به دخول سوادی چې کاس کو دی په ور داخل دل باندې کنه دې ير تا کنه ځکه چې په دې له باندې امیر اطاعت وکنه کاس یو کړو په ور داخل دل باندې دې ير تا کنه چې هټو پینه ورکه خو په دې غزي شه چه پا بر بش می وال بدا میرا که بی بیا بری کرونی وال کنا اجلی فقاما ینظر بعضهم الى بعضین بیا سرا وداره در چه کتر سنا ده سنا نیرده چه وداره دا خپل گئی سسته کو ټوپ پر کو کنه پر کو کنه سره کتل یې کنه فقال بعضهم زنا دا جنا سړی دا دا نسبت هم دا انما تب انما تبعن النبي صلى الله عليه وسلم فراهم من النار مشو رسول مرک د ذریعہ دې پر کړی چې تیست کې دی یار نه یار نه زری نه خلاص وی کنه زګه هو رسول مرک نه ایمان نه وړل چې دی یار نه خلاص شي بیا افرت غول حایزه باندې میشتو پیران کې دی یار دا کنه سبتا څنګه کې ساده کنه دا هو ایمان له کې سانو کنه فقال رسول برکو فرمی چه شکر دا چه ٹوپی را ندی ور کری کنا لو دخلوها کچر دی ور دخل شی و دی یر دما خرجو منها ابدا دی و تلین و دی یر نام شاد فرا سکا جه مره و پشه مر نوسه پا مخ دا وقت پیر شوا کنا شم ویلی کنا مم خطیاتم اغرقو فا ادخلو نارا کنا دا وجه کنا جه ور دخل و دا غازی بینرا مشا پشه پتشوی و کنا دا خو بیا په دې شو خو اطاعت نشته دا خو نه جهیزي چار کړی او انما طاعت فی المعروف طاعت په امیر دا خو په نه کا چار شه دا ګناه په چار شه ونشته د امیر طاعت کنه دا وته کینه کنه خود کوشید باب من لم يسأل الله الامارت اعانه الله کین سره چې نو غوړي د خدای نه امارت وای په امداد په د سره په دې امارت باندې کنه چې ته غوړې نه کنه یا خدای دې چې دې یې کو خدای په دې امداد کو چې غوړې هو دې ته ملاوي بیا ملګری چې کینه تپه یې و یا مرد ته پیری ای جه که خار یو ولو که مټار یو کنه که سره غرم کو کنه شب پیری کنه و بی قال حدثنا حجاج بن الحال قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة غرما امارة فإنك ان اتيتها نصرة دا تسعي كثير در کسی دا امارة تا دا غشتر لے وجنا او دا او دا دی چې غلی دی جمع دی پر دا ترتیب دی پر آنده کنه اول خانه سولا دا ورس چه کفرا دا دانا چه اول کفرا دا ورس چه خانه سولا دا کنه اول وزن خانه سوی چه قسم خود در بنده اوڑی کنه شا کفرا چه در بنده اوڑی کنه باب من سأل الامارتا وکل الیها بیا ورسا فرد کول شدائی دی امارت تا کنه بیا خدای امداد نوی در سرم وابي قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمره قال وابي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم ستخرسون على الامارات تو سو خام خج کیم دا کنه خیر سر کیدا په امارات باندې وستكون ندامه يوم القيامه او خام خوی دا امارات اتوز دې برکش منولا دې قیامت اورز باندې کنه فنعم المرضعه وبئست الفاطمه دا امارات سره کنه ډیر شا مرزعه دو مرزعه تی ور کوین که او ډیر بدا تی نا پر کوین که دو کنا دا راست وی کنا که تای بچی تا ور کوی کنا مرزعه که اول تای ور کوی بچی تا پیوش او بچی بنده ډیر گرونه وی او بچی هم خباتی ور سره دکا چه خطای ور کوی کنا ډیر شا مرزعه و چه کلا بچای دی تی نا پر کوی دا کنا شا بیا ولی بچا جوړی دا خپاوی بیا سره رشتی دیا چه کم نکنه پیغه وخشه کنا لکه بچی ته دا سي دشي چې د مېره مو سره ظلم کو چې دای کول سره کنه چې د تای نه رو کوي کنه په اول کې شایو خو په اخر شي بیا بد شي کنه شم نو بیر ابتدا شوی او انتهای خراب شي دا سه مرت یا داسته کنه ابتدا خو ډېر خوان کو کنه صفه انتها بیا ډېر بد دو کنه شاید غه امارت انتها چې دو دا بد دو ځکه چې قیامت څخه د غریب په مونږ شي قیامت تکلیفینا مصیبتینا ایت د زون سی خلو کنه کله زون دل پر کوي دا ډېر بد او مصنع سوی سوی چه زو او دوانه را سوی ده موده کوم بی کنه دا پر رسولم برک منده بردخل شی دینی کره گوشته کنه او زور سیی نه چه دینی کره گوری کنه فقال احد الرجلين بيوده ده غدوه سره بتوی چه امرنا یا رسول الله سلام امیرو کرده و مولا یا رسول الله کنه پیو علاقه بنده فقال اخر بلا دا مطالبه دن وکړه په مثل دغه مطالبه فقال رسول برکته او فرمای چې خو دې توس په دې پوي نه ان لا نو ولي هذا من ساله میګه کنا ولی نه ګرځوي په دغه عبارت باندې مګر هغه څوک چې کیم دا ان لا نو ولی هاذ الامر مين نو صبر کوي دا امر چې کیم نه کنه من هغه ته ساله هو چې څوک په خلوب نه غوړي ولا من حرس عليها ولا هغه څوک چې خرس وي په بده باندې باب من استرعی رعیتا فلم ينصح هغه څوک چې وګرځول شي راعي په رعیت باندې کنه باب من استرعیا دا باب دا په بیان دی هغه چا چې دا یو ګرځول شي راعی رعیتن په یو رعایت باندې کنه په سخال کې باندې فلم ينصح بدای خیر خو یې نه کوی د خال کې کنه باندې فائدہ نه در رسوي چې کیم نه کنه د خال کې دا وات یو فائدہ نه در رسوي وابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو الاشهب عن الحسن ان عبيد الله بن زياد عاد معقل ابن یسار عبید الله ابن زیاد عیادت تا ورغلو معقل ابن یسار صاحب تا کنا دی عیادت تا پر ورغلو فی مرض حل دی ما تفیه فقال له معقل انی محدثک حدیثا معقل صاحب تا ور ادا عبید الله تجزبه نین که انتو دی ودا سے حدیث سمعته من النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مورد رسول برکنا ردلی دی یقولو چی ویلی الا حرم الله علی الجنه مگر دا مری چې خدای پاک حرام ګرځي په دبن جنت باب من شاق شاق الله علیه من شاق کنا کیم سرائی جه کیم دا کنا چه دخلوی پا حال که بنده مشکت و تکلیف کنا شا مشکت و تکلیف پا حال که بنده دخلوی شاق الله علیه خدای پاکا مشکت و تکلیف رو والی پا دبنده کنا وصیت کلو ټینګورا کلو بد اصحاب خپل باندې فقال به د اصحاب ته وویل چې هل سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم شیئا قال ذات ای سمعته یقول من سمع کین سره کې د زوم تشهیر کو کنه شام سمع الله به یوم القیامت الله پاک تشهیر کو په دغه قیامت پورې ځونه چې دا نه لا وسرای دا چې دا د مو د پرچار نکلا د نوم جوړول د پر او د زوم د شهرت په پرچار کلا يمكن من الانسان اول هغه کوي چې هغه بینو کېږي او بدبه کېږي د انسان نه بطنو هغه ګډه دی دو کنه اول وینه دا ګډه سدو کنه په دې شوی چې مجیش ومن استطاع الله ياكل الا طيبا چاته واسيره خبره چې دای نو روخري مگر حلول فليفل داسته وکړه کنه حرام نه نو خوري کنه ومن استطاع الله يحال بينه وبين الجنه چاته واسي اې دې خبره چې حایل نو ګرځي بلمان دې دو بلبان دې جنت شه بمل اکفن من دمن احراقه به مقدار ده کولی دی غی ورغی ورغوی دیوین نه احراقه چې د تعالی کړی وی غوینه لره معنی یو سړی مر کړی کنه دا چې دا ته حیل نو ګرځي دی کنه چا چې واسوی چې دا کړای شي چې یو میټا او یو ورغوی وینا ته حیل نو ګرځي دی فلیفعل بذا کو دا ادا سم معنی قتل نه کو کنه مطلب دا قال ویلی دی چې کیم نه کنه دیغه یو شاګرد د امام بخاری صاحب فربری صاحب ته وی کنه ویلی دی د شاګردم چې كنت مول لابي عبد الله امام بخاری صاحب ته مول کنه چې مې یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم مې یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم جندب سیب چې کو دا خبره چې مارو دلی رسول الله برک نه دا کیسه مې ونارو دلی دا جندب دا دا جندب دا سره قال درته وی چې نعم جندوب نه ویل نه دا جندوب د تسری د کیسار د رسول مبارک باب القضاء والفتية في الطريق وقضاء يحيى بن عمر في الطريق وقضى الشعبي على باب داره قضاء قضاء کړه او فتوی ورکول په لیارش او دا راو دی بار خلقانا او دا رنګ قضا کړی د یحیی ابن عمر په لیارش او قضا کړی شابی صاحب علی باب داره پیړه دروزا ده کیر اخبر بنده کانا کیر پا دروزا بنده ده تبی لوڑ بچه کم در اون و چیر پر کبریار تش بدا را کانا شم وابی قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم ابن ابي الجاد قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بينما انا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد بدل ما سزور رسول الله برك وتين كي دي جمعتنا فلقينا رجل عند صدة المسجد بيا ملاوش مشتر اسرائيل پر نزدیکی دی اغه کنا غاده کو باندې بس وې قیامت تللې چې کیم نه کنه پښتنه کې کنه بیا ثم قال ذن اور سے دغه سړي چې یا رسول الله ما عادت لها ندی تور کړی مو دې قیامت برکه مری ډېرې رسې ونه ډېر مزینه ونه ډېرې صدقه دا خیره مې نه تور کړی ولكني يواكي سرت ولكني احب الله ورسوله ذو محبت كده خدای و رسول ده خدای بکسره قال رسول الله مرکه دا فرمایي چې انت مع من احببت ته سره دیغه چې چا سره محبت وی کنه دا ډیره بهتره خبره خدای نه پلیا چې دا مسله وتا وکړه رسول الله مرکه باب ما ذکر ان النبي صلی الله علیه وسلم لم يكن له بواب رسول الله مرکه پر گیټ کیپر نه وی کنه شا دا سری جب گیٹ بنده وی روڑی جه کم دا بدر وزا بنده وی روڑی دار منچی چاوی تاویل شی کنا بواب تاویل شی دا نوی دا رسول مبارک کنا اچھا جی کنی خدا می بس شوی نه ډیر لوی و کنه خو بیا د چې کینو په دروازه باندې دا ګټ کیپر نه دی لگا وری کنه شا و بی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو سمن قال حدثنا شعبہ قال حدثنا ثابت بن البناني قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول لامراه من اهله ویل انس صاحب یشرت له اهل خپلنا تعرفین فلانا ته پینا نه پلان کی او خپل کیر ولتا کنه خپل اهل ولتا دی واسطه وایته وهیا تبکی اند قبرن فقال رسول الله برکت او فرمایي چې اتق الله او زره او زره د خدای نه او یری دا کنه اوس بری صبر کړه ته کیم نه کنه جوړه را سپلګی فقال دیو ته چې الای کانی بیر کرا ساله مرا در ګوره ساله مرا کرا سا او په مو نه ته لګره مو غو د غم جان یې نه چې کیم نه کنه ځکه راځي مړې مست خبره کې کنه سا بیا چې وراله فلم تجد علیه بواب نه من درجه کې نه بده دروازه باندې دربنچی کنه دربنچی نو کوي لور کنه دروازه باندې فقال دیو ته چې یا رسول الله والله ما عرفتک خدای مې دل وړي مو خنه په جندل ته لار زکه دا کیسه مې ده چې نه ده دور شاه ما ما ټولا کا مو غو نه غم جانې نه کنه دا هم سم ته به ادبی کړی خو نه مې په جندل کنه فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت وفرن چه ان صبرا عند اول صدمت صبر وی پر نزدیکی دا اول غام کنا جا اول غام در پیشی اول صبر صور دا اول چه خواه پرا پیما شا تو صبر کرونا شاڑل لیویر چند دیر دے کرو چند در بندی تیرے دا کنا میرے اس کو صبر بیا اول چه اخبرا کی دا سبی مزاج و طبیعتا ہو گردے دی کنا خسو بی اول باب الحاکم یحکم بالقتل حاکم چه حکم کو چه کنده کنه پا قتل بنده علا من وجب علیه یعنی پیغه چه بنده چه وجبی پا بنده دا قتل دون الامام اللذی فوقه غیر دیر امام نه چه پوسه دنوی کن هر امام نه بنده کو حکم حاکم دلون جه قضیه سیک بی مثلا دا حکم بنده حکم بدنا پوس چه کنده کنه ایغه نوی حکم بنده کرد اجه دلون دیا پکرائیشی کنه وبه قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الانصاري محمد په منزله به هغه چستان د عالمه د امیر نه چستان د عالمه نه داغه دی چې کیم نه کنه هغه شرطه ولا سی کنه اردلی وی شرطه ولا وی اذن مراد ده کنه صاحب دایره دا قیس ابن سعد وی د رسول مرک نه مخت مخت په منزله به هغه شرطی ولا د امیر د پر شرطی سی وی کنه صاحب دا ځای کې کیم نه کنه دنه مخت دا سره کا شرطی و هغه اردلی کنه دا څه وجه کیم نه کنه د رسول مرک نه مخت او رسول برک واخ چې کنه دوه چې کیم ده کنه کړه غاوی باندې کړل کنه حکم وکړلو چې کیم ده فیصله وکړه ده کنه اچھا جی وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى عن قرة قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا ابو برزة ابو بردة انا ابي مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه رسول مبارک ولګلو ابو موسی شری صاحب لرا یمن ته واتبعه بمعاذ پسې کړو په دغه معاذ صاحب بیا ورسه معاذ صاحب په شل شلو ها بیا یو سو مرتدی نه ولا ودر دبل غیر تحویل لګ ها حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا محبوب بن حسن قال حدثنا خالد بن حميد بن هلال انا ابي برده انا ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان رجلا اسلم يسري اسلام قبول کړو ثم تهوذ بن اور سے يهودي ګرځیدلو فاتبیار نیولا و ده ابو موسیٰ شریف صاحب کنا ارنیولا و تڑلا و فاتاہو معاذ بن جبل بیرولا ابو موسیٰ شریف صاحب ده معاذ بن جبل صاحب و هوا اند ابی موسیٰ و حال لا چه ده سرائی سو کنا چه ده مرتد شو ده بنا ذکی ده ابو موسیٰ شریف صاحب فقال معاذ صاحب ده چه مال حاضر سو اللہ ده که سری چه در نیولا ده قال ده ده چه که من اسلام ثم تحول مرتد شو ده قال معاذ صاحب ده چه لا عجلسو زیانا نکشن حتی اقتل او حتی که چه مرکه صدا لارا کانا سی پر می چه مرکه نوی دامر الور کشن نا کانا قضاء الله و رسول معنی هذا قضاء الله و رسول او دا قضاء ده خدای دو قضاء ده رسول ده خدای دو کانا شا قضاء الله و رسوله بعضا هل یقضی الحاکم او یقضی و هو غضبان سرنگ حاکم میں قضاء کو مفتی و فتوہ ورکیو حالنا چدائی بغصاوی او کانا نوی ورکیو فتوہ کانا آغا خلق برای که دادو چه نا غصه به حالت شو حکمانو کو فتوا وانو کو رسول مرک دا خصوصیاتی چه ده غصه به حالت شا فتوا ورکوای شو حکم یا کرای شو ذکر چه غصه ده وجه نا دای نمتاثر کدو کنا حق یه نپرشو ده غصه ده وجه نا وابي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد المالك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر قال كتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى ابنه وكان بسجستان او دا بچای ده په سجستان شکانا بل بچی ته چې کیم نه کنه دا که غزر ولی کلو چې الله تقضي بین اسنین و انت غضبان تو فیصله ما قبل من دیو کا سن شو الله چې تبو غصاوي وإذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي أن حكما بين اسمين وهو غضبان فیصله ونه کو حکم بل من دی غضبی کا سن شو حال دا چې دای چې کیم نه کو غصاوي وابي قال حدثنا محمد بن مقابل قال اخبرنا عبد الله عبد الله بن مبارك قال اخبرني اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يسرى رسول مبارك ده عرض يقول يا رسول الله اني زسمه والله بخدا من قسم لا تاخر عن صلاه الغداء زخو پوتے کېد در مزد سبنا من اجل فلان لواجر ابن کینا ابن کینا معاذ جبر صاحب مراد ده کنا اشد غضبن چې سختي په اعتبار د غصې سره په موعظتن په یو نصیحت شامل هوې دنه یو مېدن په دې ورځ باندې په دې ورځ باندې دای چې سمره په نصیحت چې سخت وکانا دا ور په غصه می چیرانه لري دلا ویله من رسول ما قال جن اورسی چې کیند رسول مبر کوئی چې ایو الناس و خلقا ان منکم منفرین زرا تو سن چې کیند داسې چې رات کې کوین کې دي خلق دې دین نه فایکم ما صلی بالناس د مزه د فایکم صلی بالناس کیمیو ته چې دای جابر بن سخر کدا فلیو جزای در الولا بشه گفای نبی ملکبیر زکر بده مقتدیون شو هم شراوی و ضعیف و بودا کمزیراوی پشه و چشتان ده حجات تیاوی کانا بشه یه دین عرب مارو تا ورزوی و بی قال حدثنا محمد بن ابی یعقوب الکرمانی قال حدثنا حسان بن ابراهیم قال حدثنا يونس قال محمد اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اخبره انه طلق امراته عبدالله بن عمر صاحب سوه چه طلوکی ورکو شده اخفل تا پا ترمیزی شمشتو سویل کنا وهي حائض حالا چه دو حیزنو کوا فذکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم بذکر کرده کسا عمر صاحب رسول مبارک تا پشتنا دنک فتغیظ فیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغصا شو جکینا پده خبر شد رسول مبارک تا ثم قال جناب رسول مبارک چه لیراجعها عبداللہ بن عمر در رجوع کو چه کمنا ده شیطا ثم ریمسکا بیادا تام کو بزن سراحتا که جه پکش بیا حیزنو کشی بیا پکشی ایز دوام تو حد کلاب بند رولو فا این بدالہو کچیر مثلا شاولی دا شد دا یو تلکا چی دای تلوک کرو کتا فل یو تلکا بی بده توهر شد دوام توهر شد تلوک کرو قال ابو عبدالله امام بخاری صاحب ویلی دی چی پوس محمد تی رکیم رو غلا دا دینا زهری صاحب مرد محمد ابن شهاب محمد ابن شهاب الزهری کانا دا زن مرد باب من دا القاضیه ایحکم بعلمه فی امر الناس دا قضی صاحب چې کیم ده کنه په خپل علم سره فیصله کړای شي کنه شي کړای لکه ته یو حقوق له باندې یو حقوق الله له په حقوق الله شه نه شي کړای کنه دا حدود سری کنه په دې شه نه شي کړای فیصله په خپل علم سره او یو حقوق له باندې کنه بنګوره ول حقوق په دې په دې باندې په ځنه صورت شي قضا امید اخنا کې چې کړای شي کنه په حقوق له بعد څخه کنه سره حقوق له بعد ته ورته امر الناس ته ورته شي کنه دې اچھا جی من را القاضیه ان یحکم بعلمه کنا چه حکم کدای په علم خپل سره فی امر الناس په امر د خلق سمره په حقوق العباد کلا اذا لم يخف الظنون سوا ته جن ډاری دی دایا دیغه بعد ګمنه نه و د تهمته نه کنه جن ډاری دی د بعد ګمنه و د تهمته نه جن ډاری کما قال نبی صلی الله علیه وسلم له هند لکه جو رسول برک هند ته جو خودی ما یکفی کې وذالک اذا کان امرا مشهورا دا وله چې دا واقعا مشهوره واقعا وی کنه دا واقعا مشهوره وی او تهمت غار وی پشه دا وله کدی په خپل علم سره قضا کړای شي وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهير قال حدثني عروه ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جاءت هند بنت عتبه بن ربيعه فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الارض په خدای مې قسم می نو په مخ د مزګه باندې اهل خباین اهل د یو خمیا معنی اهل د یو کریا احب الی جزو تر محبوبی متا څنګه یو تر محبوبی ان یذلو ذلیل ولا دې دې چې یو تر محبوبی متا ذلیل ولا دې من اهل خبایکا خبایکا دغه اهل خمه دې تر اتو دې خمه اهل دې ذلیل ولا چې سمر متر محبوب په دې نه بل کیر دې بل اهل بیت متا ذلیل ولا دمر نور محبوب والله سو ثم قالت دنا ورست دیوی تا ویلا نعت شو وما اصبح اليوم على ظهر الارض ولا گرد دلانو پشود مزکا بن آل خبائر آل لیوک یو کریا زیو پر محبوب مطب کنا دا خبر آئی عز چی دی عزت من شی دی اغی احل دی خمیدی تنا ایس ایتو دی خمی احل ایتو دی کر احل ایدی عزت من ولا چی سمر مطر محبوب دا ننو ویل ایبن چی عزت من ولا دا مر مطر محبوب اوالی تو زلیل ورن محبوب فقال لها رسول الله رضیت وی لا حرج علیک ان تطعی ان تطعمیهما چورو خو ته دی اولاد خپل د معروف نه بخشلی طریقہ سره کنه مره اسراف نه کې بخشلی طریقہ سره بالکل خړایش باب شهادت الخط المختوم شهادت چې کینه په خدمت چې په باندې مهر لګول شوی کنه او وما يجوز من ذلك واغ چرودی د شهادت نه بلغه مهر لګول باندې کنه وما يزيكو عليه واتي تنگولر وصلت فده بنده کانا چه مانه ناروی بری وکتاب الحاکم الى عاملی کتاب دیگه قضی پا طرف ده عمل اخفل کانا صدا قبلی دی کدا نا قبلی دی و کتاب ده یو قضی پا طرف ده بل قضی دا قبلی دی کانا قبلی دی کانا چه یو قضی کغاز رو لگ یا مثلا ده پلنکی و پلنکی مو سنگا شهیدی وگنا پلنکی ده بدام را حق منده و ده سرائی دوله تو سنگا ده دوله حکم تا پا منده و که شهیدی مو سنگا کلی ده حکم دوله تو تا منده و کدا کتاب القاضی القاضی شهید اچھا جی وکتاب والقاضی علی القاضی وقال بعض الناس دا پمیز بنده کنا اعتراض ده احنافی ویلی دی جا کتاب الحاکم جائز الا فی الحدود کتاب ده حاکم صدا ده یو قضی بل قضی تا ده جائز ده حو پا حقوق شو پا حدود شنا ثم قال دین اوسی رغی بعض الناس ویلی جن کان قتل خطان کا چیر قتل پا خطوی سری فا هوا جائز بنا بیا ده کتاب القاضی القاضی ده سیدا ده جائز ده پا ده بنده عمل شی کنا لأن هذا بال بزامی ذکر چه داغا مالا بزام دی دیگه بازناک شه بازناک شه چه خدا قتل خطا دا قتل خطا شه سه وجبه دی دیت وجبه دی دیت که دا خدا مول لکانا شا هو انما سارا دا احتراز المدک هو انما سارا مالا بشکل دا هو گرزدل دا مولا بعد ان ثبت القتل اور سے جنے ثبت چھ قتل کنا کہ قتل کلا ثبت چھ بھی اولے جے کیم نہ کنا قتل خطا لا اولے بھی مول وجبه هو الخطا هو العمد واحد الخطا و عمد تی دا خو یو دی سره گره شا یو شای دی سره دوا سره جرمینه دی یو جرم دا بلا جرم دا و یو قتل دا بلا قتل دا کنا اچھا جی خمیر دا لمانی چه دا دوا سره یو دی سرانگه یو سره مجیب دی کساس تا بل مجیب دی دیت تا یو دم تلا ور واجب وی بل مور و خستر واجب وی بیداست تنانگه یو شای دی سره کنا وقد قدب عمر الى عملی پتحقیق سره لکلو عمر ابن عبدالعزیز سره پترک دا عمر اخبرم دا دی دوی نسخه رولی دی فعل حدود یا رولا دا یو نسخه و فعل جرور یا رولا دا کنشا اچھا جی وقت قدب عمر الى عامله فی الجرود فی الجرود په هغه ویل جرود جرود دا یو سړی وکړه ش جرود اګه جرود شهیدی کړی او چې کیندا کنه په قدمه ابن مسعود باندې کنه شا قدامه ابن مسعود چه دا قدامه ابن مسعود نسلا کنه ده شروب شری دی ده ده وجنه نشو شو ده ده ولی پا حد بنده که وغانه شو کتاب القاضی القاضی شو کنه یا شهیدی شو اچھا جی وقت قطب عمر ابن عبدالعزیز الى عامله فل جرود په بری دی هغه جرود چې بری دی هغه شهیدی دی جرود چې هغه جرود شهیدی کړی و په دې چې کیند کنه قدامه ابن مسعود باندې چې د شروب شری وکتب عمر بن عبدالعزیز فی سنن په برای دیغه غوشه کو سره قیامت شو او دنه خو دیغه که ساس وجی بیلی وقال ابراهیم کتاب القاضی القاضی جائز اذا عرف الكتاب والخاتم سوات چې پیدا نه دا مکتوب نه کدي صدا دا پیدا نه چې کیم نه کنه مہر یا پیدا نه او کاغذ یا پیدا نه کای چې دا څنګه کدي وکانه شوبی یجیز الكتاب المختوم دوی جزات ور کوله دغه کتاب مختوم بما فيه واقمت عندهم بالبينات وقيم کړی مې د څنګه په دغه کار باندې شهیدون یا کنه شم شهیدون باندې قائم کړی ان لي عند فلان كذا وكذا چې مو په ذکر پر کې د مرز امر مولا وهو بالكوفه واقع پر کای مدارې و دا چرته په کوفه شه مو یې شهیدون په بصره کې قائم کړی وی کنه د موسی ابن عرب قضی څنګه کنه په بصره او دا مدارې چې و د کوفه شه او کوفه قضی دا کاذل کلاو کنه وصیت ته چا باندې شهیدین کې کبه د وصیت شه ظلم یې کړی کنه شا ثلث نه جتای وصیت یې کړی په دې باندې شهیدیان نه کې حتی یعلم یا حتی یعلم چې دا پته ولګی چې ما فی حد شه دی په وصیت شه ته لیکلی دی په دې پته چې بر نه دی کړی یا نه شهیدی نه بو باندې کې لانه لا یدری لعل فیها جور کړی چې د ظلم خبره وی کنه وقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم الى على خيبر على خيبر تک غازه لیکلو چې اما انت دو صاحبكم اسوا یو صحابی عبدالله ابن سحل صاحب کنه و غالبا امر شو په خیبر شجه کیم ده کنه بیا یو دوا تری زمنوی محیصه و خویصه کنه و یو ورر و عبدالرحمن ابن کنه سحل دا دری سر رسول مرک تورا و دوا وکلا کنه یا بار حالا کسمی کسا بشر والله چه کم ده کنا فیدین اولس چه رسول مرک غزر و لیکل آل خیبر تا چه اما انت دو صاحبکم یا خطوس ویر که دیت اې د صاحب خپل د صاحب نه مقتول مراد ده و اما ان تاذن بحرب یا ته اعلان کبیر کی بجان سره کنه نه یو ته یو شی کنه فقال دوری فی شهادتن علی المرأه من وراء الستر کنه چې پردې په طرف سوزوي دا شهیدی مثلا ویني او پیژني نه ولغه شهیدی په باندې کو دره وری کنه ان عرفتها فشهد کچیر پیدا ته دلاره شهیدی په کو الا فلا تشهد غنی به شهیدی ما باندې کنه وابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا انظر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتاد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم في رايك غازر ولك هرقل تكنا هر عظيم روم تكنا هرقل تجك غازر ولك قالوا صحابه کرام او خلق یو دوی چې انهم لا يقرؤون كتابا دا به روم خلق سره د بچو دا هونه تیرا وی هغه کاغذ الا مختوما مگر هغه کاغذ سره چې مهر په باندې لګول شوی فتح دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم من سیدتا جوڑا کر سرم در گوتی بسکین داری کانی انظر علاوہ بیستے علاوہ بیسی گویا کہ زیتا ویر کسا اغی چنگ دی اغی گوتی تا ونکس دی اغی چو محمد رسول اللہ دا ایتی کم لکنا نکشو